بعض روایاتو کې تفصیل لاغله دې ګس طرف ته درېدلې د الله حبیب په مسکه د غوګ نونی او شا طرف له خي طرف لراتا او کو ځکه یو مقتدی به د امام خي طرف له درېږي او دی وای مال به خوب راغې د الله حبیب خوګو د ګد مسکولو ابیا پری وته د الله حبیب تر دې چې مؤذن ورته راغې او د مس خبردارې ور کو فقام فصلى ركعتين خفيفتين د دو رکعات سنت وکل خو مختصر پدې سنتو کې اختصار سنت ته لکه بیګا یو طالب العلم تاسو کو د وتر پس کله نا کله د الله حبیب دو رکعات نفل کړي او دا ناس ته پکې مطلوبه د سنت دی پناسته کړي وتر پس کله نا کله د الله حبیب دو رکعات نفل کړي او ناس ته کړي دا ناس ته پکې مطلوبه ده او دا پکې سنت ده نو دې کې د عقل مندو ذکر درته فرمایي د عقل مندو ذکر فرمایي وګوره ذکر په معنا د مزم ده عمران ابن حسین رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایلی او د دې د بواسیر بیماری وا اور زمون په دین کې یو مسله دا تدبر او سوچ کول وای دا الله د قدرتونو د توحید د دلایل مبارک به سوچ کې د رب د ذات مبارک به سوچونه نه کې وهب ابن منبه دا پتابعینو کې دی دی وې د چا سوچونه چوغ چوغره سوچونه ګوره د دنیا غنه یادای د بل د شرمولو سوچونه نه یادای د بل د قتلولو سوچونه نه یادای سوچ وګد شو خود زن کده نو د قبر بارکه اسوچو کوي چې دوه قسم ډلې دي څوک به جنت ته ځي څوک به اور ته ځي عبد الله مبارک رحم الله وای و یو سړی تیر دی او راهب ناشتو داسې زیو یو پل مقبره او بل پل مزبله وا یو پل د خلکو د ګندګۍ د غرزولو میدان دی پښتو کې چې خلک ډیران ورته وایي یو پل قبرستان دی خیر من قیام لیلۃ والقلب ساهن دا دا غټول شپې د عبادت نه دا دو رکعات غوردي چې ټول شپه دي شوګي رکا خزړه دي غافل او ټول شپه دي او کا خزړه دي غافل او دو رکعات دي او کل خو تدبر سره دي او کل او څنګه چې الټا مطلب دی والي چې د شلو رکعاتو تراوی هو په ځای به دوه رکعات کومه وای دا نفس او شیطان خلق له سو وای نه دا شل رکعات سوچ تر او کا کنه وای شل رکعات سو کا چې زم د دې مرګرو سره د احد په لمن کې دفن شوی او شهید شوی وي دغه یو افضل تمنا کوي د مفضول د مرګرتیا نو مفضول وسنګ تمنا نه کوي د افضل د مرګرتیا الله حبیب لو ودتو انی غودرتو یو صحابي راغلی و د الله حبيب عليه السلام ته زما خوخه د چتا او سره موزکم وی مالم فتر چستا خوخه را خوستا پکور کې اجر ډېر دی نو کوم د جمع مسکو نو د دای پکور کې دا غي عمر اجر او ثواب دی او بعضکم من بعض کې قران دا مسله ذکر کړي وی په یو سو ورځو دی باندې دوکه نشي علماء لیکلی و ابو جهل ابن مسعود رضی الله عنه تسپیړه ور کړو او سم د مخنه ورته ویلې بجولې وی نو جبريل عليه السلام په تبسم راغلو الله ته د هر څه پته یې غنن سپېړی چره خو انجام بسی چې د بدر جنگ وشو د الله حبیب ابن مسعود رضی الله عنه ته لاړ شه چې د غټ کافر فرعون سو د ابو جهل سو شول نو دغه دوه انصارو والو خصا پکې ولا روح دیوته نو او د دې امت فرعون زنکدن کم نرمی نه نروړي دې چې لاړ روح پکې دې ورته پسینه کې ناستو دغه وکم د غرور خبرې کوي وای د ګړو سرون کی ته د دې سینې د ناس ته اهل نه چاته وای ابن مسعود رضی الله عنه دې پر توجه کوي وای تاسو مال ګورئ وای کاش چې د زمیدارو نه بغیر بل چا څه کړي وي بل چا قتل کړي وي ناغت سر پرې کو اره پوز کې ورته تار واچولو او لکه د پندوس په شان ځان په سراخ کو نو جبريل عليه السلام راغه وی قربان د تبسم وجداوا چې نن خوده سپېړې ور کوي خدا سي او دور وراشي چې دې به سر پرې کوي او دې پوزا کې تار به چولې او ځان پسې به راکاږي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد او د مؤمن لپاره وګوره دې حدیث کې سور لوی حکمت ده وای جنت غزل وای چې تعالی اختیار وی چې څنګه ژوند تیرې ازادي ده او جیل غیل وای چې تا آزاد نه وګوره مؤمن جیل دی د جیلی دن نکول او بار کول په خپل اختیار وی که د بل چا پلاسو کی وی دا غ خوراک او سکاک د چا پلاسو کی مؤمن لوی ګور جیل له خپل مرزي به نتیره چې ته زما څنګه خوخه تاسو جنت خونه ته را پاره تب خپل مرضی نی چې ته کوم کوم او کنه کوم کروجنی سم او کنه نی سم یرا مسجد او مزلک وخت راځم او کنه وخت راځم وګور جیل دا دې زموږ د مسلمانانو ژوند دا به د مرزي مطابق نوي مونږ ته ازادي نشتا بلکې مونږ دیو دایری او د قانون پابندیو هلکه ته همیشه رست راځي ودرېګا او کنه ورځ کوم لغه کو نو کو به چې چل را شری پر څه چل ها ودوي څه چې ختم لږه ختم کومګه وکاو ها هلکه تاسو ختم کوی ټول کنه ها بیا کومګلم پکار دی چې لږ وخت وختي برازي بس نخري مخ کې مخ ختم له موږ ټول زو که تاسو ختم نه کوئ ها دا خو به له ویلې چې موږ ټول دلته تا نه سیوا ختم کړي ته طالب عوام قسم سي عوام دین عوام له وسو وایو بای ته طالب او روزانه دا بیا به بالکل چې تو بجول به حاضر درس کې ختم غمون ټول کوو دلته علماء یو عجیب توجیه کړي حافظ ابن حجر رحم الله ته حافظ الدنیا وای وای دې چې په درس حدیث لراتلو نو پلار کې یو کافر او هغه د اوسپنو کار کول خلی بت بيدی او د خلوص ها بوی بت تلو یو ځل حافظ ابن حجر راګیر کو حافظ سے بوجیل دغل راتو درس حدیث لا نو بادشاہ بغاډ رولې ګلو خادمان به مخ کې روانو شا یعنی شاهانه حال سره به درس تراتلو دا کافر ورته وی حافظ ابن حجر وستا سو پیغمبر دا سی وی چې دنیا د کافر جنت دی او د مؤمن جیل دی وی مال او ګور اتا لو ګور زپ اوس په نټور پنور تر کوم خلی را نه ویږي اته خبر اور په سورلای کې ناس دی او درس حدیث لراش پورا سوال وکړ حافظ سے حافظ نا ورته وای وای مال چې الله کم اخرت کې جنت تیار کړي نو زما دا کوم خوشحالي چې ویني دا جیل دی یک یو سړي ته د ټولي دنیا دا خوشحالي راجم شي نو د اخرت د جنت د خوشحالو مقابله کې جیل دی کنه دی او دا ته چې څومره ځان تکلیف کې ویني نو چې اور ته ورغورځي کې دا جنت ته سمو خیال لې یو سړی اوس په نټکه یا پنور ناس ته او خلیدي بېږي اوس خابوي تیزي نو اور لچې دی ورندن نشي دا ور جنت ته کنه دی نو بس کافر خاموش شو ور ک کافر په سمر تکلیفونو کې دی خو اور په مقابله کې دا جنت دی مؤمن قدر لسمر خوشالو کې خکاری خوده جنت کې چې جنت للاړ شي دا ورته جیل دی دیو جن د مړي سارول ګناه ده اې دې په لګورې که د چا پلار باره کې حکم وشو چې جنت له د دې سار کړي نو که یو ګنټه یې سار کو زیاته ور سره وکړو کنه استا والد والده وفات ده او الحمدلله مسلمان او الله بخله اته سبا دولس بجې به جنازه نو تا د جنت نه چې دا دولس ګنټي او چې سلیز ګنټي سان کو پلار سره ظلم کو کو زیاتې ور سره کو کنه دیو جن الله حبیب وي زر زر سکوا د الله د حبيب په سنتو کې یو فائدہ دام ده دا. یو سره جنتی دی ته یې سار کړي بل دا مشران وای چې مړې دفن شي نو نیم غم ختم شي دا چې وای زر زر دفن کوي نو دا غم خیر دی او د ژوندوم پکې خیر دی او سنت ټول خیر خیر دی او رواج او بدعت ټول نقصان نقصان دی پورا او د سکول په بد غړون کې باندې کله چې تب ته بنیولې او بدر باندې باندې لګي خو پو خو د سیو کو پورا پورا اجمه دې او وی خېدی الا سنخ په دې چاو دې لیدي خو تا خو پورا او د سکو او یا یو ځکه او بخي ګرانی دي اتا سره پیسې شتا نو خې پیسې دې په ورکه خود به په وبو دې او د سکو کله یو سړی کور کې دی خو چې درنګ تیر شي نو ګړی له وګوري وایي چې نه ماسپخین مې کړی ما جګر جمع رانه لاړه نه شي بعضې مسلمان په دوکان کې ناست دی خو زړه د مسجد سره دی هر وخت ګوري چې یاره د ما جګر جمع رانه تېره نه شي اې د اسلامي ملک سرحدات ساتل دا ډېر لوی اجر دی ډېر لوی عمل له په اعمالو کې دین لوی عمل نشتا تاسو ګره یو بل سرحدات محفوظ دي او دشمن ناراضي نو سمر سمر خلق نارینه زنانه په امن مسکئ په دې ټولو منځونو کې د رابطینو برخه ده څومره څومره خلک د دین کار په امن کوي او د څومره خلکو مال محفوظ دی حیا محفوظه ده دا د چا د وجې نه ده که کافر راغې نګور لوټ مار وای مال بد چا محفوظ نشي او د چا حیا به محفوظ نشي د چا مسجد به محفوظ نشي او د چا قران او دینی شاعر الله به محفوظ نشي دیو جن علماء یو جمله لیکلې وای جمعات جوړولم لوی اجر ده خود مساجد و حفاظت داغی د فاصل وی اجر ده دا د مرابطینو کار ده چې دای سرحدات د اسلامی ملک مضبوط کړي دربات لوی اجر دے او لوی بدلے دا سهل ابن الحنزلی وی رضی اللہ عنہ وی دی دا اللہ دا رسول علیہ السلام سر لاړو پرز دہنین وګت سفر یو کو تر دې چې مازیګر شو یو کس سوکای ته درول یو درځه بم د الله حبیب سوکای کول دي کې یو شاه سوار راغې وای د الله حبیب زتا سن دا سمخ کې لاړم دی غر تو ختم الله دې موږ تاسو له مکه مکرمه د تلو توفیق راکړي بیا طائف لا نو د طائف دوه لارې یو لار د غرونو د سعودي حکومت جوړ کړي دا نه وی لار او یو بل لار دا د الله حبیب حنین ته پدې لاړو او طائف تم پدې لار لاړ دې ویزدا سو ختم حوازن ټول راغلی ازام سره ټول خان او ګډی مروستی نو د الله حبیب تبسم کو وی تلک غنیمت المسلمین غدن ان شاء الله دا ټول د مسلمانانو غنیمت دی بیا شپراله وی سوق به زموږ سوکای کوي ور اوس د تبلیغ کې چې سوګو جن لوی سوکای کوي تاسو د اجتماعاتو کې د دې خلک سوکای کوي اوس مساجدو کې طلبه سکه سوکای کوي د دې ګورډې لوی اجر دی کله دې په لګور د ټول کال غیلب دی یوې سوکای سره نه برابرې اوبای سوک بسوکیو کی نو مر آنس ابن ابی مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ وی دا اللہ رسول زبو کم وی سور شنو پاس سور شو دا اللہ حبیب ورته وی دی لارو د غر تلاړ شه اخپل شاه سوار مقتل کنا ای الله رسول موږ نه قتل دې کې اقامت شو د الله حبيب موزو کو اپ موس کې داس د غر لارو تکتل نو چې موزو کو وی ابشرو فقد جاءکم فارسکم وی زیر والی شاه سوار مراغه نو صحابه موږ نو کې قتل دې کې هغه راغی او د الله د رسول علیه السلام سره ودرېدو وی زه لاړم او د غر دې سر لور ختلم کمزې کې چې تاسو حکم کړو چې سبا شو بیا ور ختم داسې نو ماګیر چا پیرو قتل سمې صحیح نکل نو لوی اجر دې دې کې د رباط ذکر او فرمایلو علامه حافظ ابن قیم رحم الله دا سي یو تفسیر بل ته اشاره کړي توجه مله کتاب الروح والجواب الکافی کې وایي اې دې په لګورې د ملک سرحدات چې مضبوط وي نو ملک په امن وي ویس عمل می داس خیال کی د نجات ناراضی ایو عمل له کدا الله د مغفرت سبب جوړ کو نو جوړ وی کی یو ظلما د خپل لخر سو کی داری کولا ای فوجی مشرم دی او سو کی دارم دی حافظ ابن قیم رحم الله وی دا بدنم په منزلی دی او بادشاہ هی دی وردا زړپ کې دارالخلافه دا او دا خلا دا سترګي وګونه سرحدات دی زړب ال محفوظ وی چې سرحدات محفوظ وی شیطان کوشش کوي چې پزړه قبضه وکي او د سترګو په لار راشي د غوګونو او د خلی په لار راشي نزړه د هغه چا به محفوظ وي او په ایمان بروخانه چې سرحدات مضبوط دي اجه ته هر سله ګوري الله وې دې لمغورا او ته ګوري نو د غلط نظر په سبب کله شیطان نن موږ د سرحداتو حفاظت شته کنه ها وای په خواله مشرانو د فلانی د خلی برغول نشته برغول خو پیژنې نه کنه امنګي باندې چې وکيو او زمو د ټولو د خلی څه نشته او الله معلمان کزري عالم قران تناسه خو د خلی برغول نشته وای نو به بر دی په لګورای چې مانګه به برغول دې په کار څه چې ورو خرڅې دلای وای نو خلی لګور سره جوړول پکار دی خلا سنبالول پکار دی غوګونه سنبالول پکار دی سترګې دا خوستا د زړه سدي سرحدات دی کدا محفوظ وی نو زړه بم اور قران عجیب دین دی او دلته علماء هغه اشعار ذکر کړي د عبد الله ابن مبارک رحمه الله فوزیل ابن عیاض او دا دواړه مرګري ادواړو یو ځای توبه است مخکې ډېر غډه وډه ژوندۍ وا عبد الله مبارک رحم الله خلو محدث ته او د دوی ترتیب دا او شپږ میاشتې به درس حدیث کولو او شپږ میاشتې به سکول جهاد به کولو اچھا ورته چې دا شپږ میاشتې درس کاوه ودا خبره مې نه کې نه نو دې د ترسوس په مورچه کې د عبد الله مبارک رحمه الله یو کس ته اجازه غوښتو چې زومره تزم وې زما یو دوست به په حرم کې زما دا ختم مولور کې ابن کثیر وې دا فی سنه 70 و 170 هجری کې وفي روایت سنه 77 و 100 په 177 هجری کې دا خط لیکلې اگر سلف و یو بل ته نصیحت کولو زت پکې نو الله دې موږ تاسو هم د زړه او د ډله بازۍ د سوي ډېر ګرانه ده نن څوک چې په کومه ډله کې د دومره تعصب دی چې د دین اپ لبل ته مسلمان نه وایي دا شانته کنه دا اوای څوک چې په کوم دینی ډله کې راوته نو بس دې وای چې ټول اسلام په دې کې دی او دا نور سره لګیا دي دیتا ډله بازی وای دیتا تعصب وای دا تاسو چې درس تناسي مساجد او مراکز دي او پکورونو کې څوک د حیا ژوند تیري څوک د الله د لارې مجاهدین تیر شوي او هغه مسجد چې رواني او حیا لوټي او دین رواني هغه خلک پتیخ تکړي ایمان سره وای ک کافر وي ته قرآن ویل شي نو ایزه د فضیل ابن یاز رحم الله سره مسجد حرام کې ملاو شو ختم ول ورکو فلما قرأه ذرفت عیناه شیخ په ولستو سرونه اوخ کې روان شو وقال صدق صدق ابو عبد الرحمن ونصحني رشته ویلې دي ګور زه دا وینا د غدور کې شنو اکه موږ تاسو یې د سوره کتابونو باندې طالبانو مناظره لګاړه دا وای بحث باندې کولو مناظره باندې کولا وای بیا غته وای وای ته واپس مورچه تزوی او وې زما دا ختم میو شي نو په خپل سند حدیث ذکر کو مال او دا سه عمل خیا دا د الله لار کې چې کفار سره jihad تودي چې د دې عمر ثواب زم حاصل کم نو د الله حبيب ورته دا وسشتا چې مجاهد د کافرو د جهاد د فاروزی ات په نفلونو درېږي او د هغه دراتلو پورې سستی نه کې دا وس د چاشتا هغه میاش او دوه میاش ریشته او بس لګیا او نفلونه کې ادي په لوګوري څنګه کوي چې تناپور نشي یو حدیث کې راغلی وي یو صحابي وی مال د جهاد او مرامل او هدا الله حبيبي مال معلوم نه اتی چرته معلوم نه کې چې فلانی شي ثواب پکې نه ځان بغیر په خبرو رسیدای کنه دا الله حبيب وی ما ته نه معلوم دا سه عمل چې دا غد د جهاد فی سبیل الله کم چې کفار سره قتال او دیو مر اجر دی وی او مدنی صورت دے نازل شوه دے پس د سوره ممتحنینا دا په نزول کې بهن مې نمبر دے او په ترتیب د سور د قران کې چې ترتیب مصحفي ورته وي سلورم نمبر دی دی کې الله هغه امور مصلحه او طرف ته لار سمي چې هغه باندې د جهاد نظام سميږي نو صورت زموږ د مشایخ وې دریو حصو باندې تقسیم ده دریو حصو باندې صورت مبارک تقسیم ده دی اوله ایسه کې او شپارس احکامات ذکر کړي د رعیت د اصلاح د پاره اتا سو وګورئ چې اغا د رعیت د اصلاح خبرې وکړي بیا یو وت احکامات دي دراعی او درعیت فمنس کې او اخر کې بیا دریم قسم کې هغه کې ترغیب دی اول مؤمنانو ته د الله او د رسول د تابعداري بیا ورته مقاصد اربع ذکر کوي د الله توحید رسالت او صدق د کتاب الله او ایمان په ورځ د اخرت باندې نو که اوسړې وای زور اورې مو دا بنې غوم نو پختای چې سو پزور نیغې نو ماته به کی نو خزه ک بالکل نیغې نو طلاق د قرب دروان شي پدې به فائدہ اخلي او باز خبرې به پدې کې دا سې کګي نو تا تعالی او رسول په باز خبرو د چشم پوشي ذکر فرمایله دې اباز وی دا منسوب دی بنا بر اغرا یعنی ای وصل الارحام وصل الارحام سل رحمی وساتئ او لازم رونی سئی سل رحمی دا سیاد عظیم شریعت کې نشتا نو باز پښتانه مور او پلار زوی به مجبور کوي لور به مجبور کوي دا غي به اوزه خوخني د دې سبب څه جوړ شي ازوی ځان مړ کی یا لور ځان مړ کی د دې د وجلو سبب دا مور پلار جوړ شو دا چې ازادي نه ده چې په خپل بخخای او طالب وای ته مجبور کینا نو چې ته د لګو مت غم کې او د ډېرو نه کې نو په دین نشي چلے دې دیو جن غټ غم د هغه امت پکار دې چې هغه ډېر دې ډېر په کور کې زنانه دي نو دا مدارس دینیه دا ډېر اهم دي او دا د الله رحم دی چې د فتنو په دور کې الله د زنانو مدرسې په هر کلی کې سور سور ډېری کړي چې دای د خپل ایمان نه خبر شي د خپل دین نه خبر شي د خپل مسائل نه خبر شي یو سړی به یوې خزینه سیوا بل نه کار کوي په بعض اسلامی ملکونو کې دا قانون راولي دل تحلیل ملکري کدا سی یو قانون جوړ چې دی یوې نه بغیر نور نکاحونه بند دي نو که چا جوړ کوم کفر دی اګه چا په دسخط کوم کفر دی وګوره دا کوم اسلامی ملکونو کې چې دا قانون جوړی چې بچی دی لکشي دا قانون د اسلام نه دی دا اصل کې د چا دی د بی دینو خلکو نه ورته ډېرې دل د الله رحمت د تاسو قران کې دا یاتونه بجو کوي رسوب در راشي وای وګورئ تاسو اذا انتم قلیلن فکثرکم لګوي نو ډېر کوي دا د نعمت په تور وایي ډېرې دل د الله نعمت ته کله ګورګور بي دیني سره دا عقل نسکور شي نو نعمت ورته نقمت خکاری او نقمت ورته نعمت خکاری د چا ډېرې دل دا د الله رحم او کرم نه دا قانون جوړ کړو دا دومره ډېر بچی شي نو دا به څنګه پاله اولوي چیر دا کا آبادی دا سي ډېری نو ژوند پکړه لکه ته وې چې رازق دې اپا خو د خلکو مشرانو یو مثل کولو یو ورکه باندې پرنده د مو ورته چته وایو خبره وای دې د شپې په دې جاله کې الټه پروتي او اسمان به راټینګ کړي هبه د دې زمانه حکمران سو دی وای کې رزق زور کوما د رزق مالک څوک دی هر چا سر خپل رزق راځي مور خپلار د بچو د رزق ذمہ وار ندي حدیث د بخاری شریف کې راغلی چې د بچی سلور میاشه د مور په خېټه کې شي اپا وچا دا زناور او انسانان دومره خوري نو بس وار خدای بدر باندې راغلی و او زر زر به مسکل زر زر مو بنده باندې وار خدای راځي کنا ایوزن زموږ یو مرګره و دا هغه یو مرګري پروګرام کړو ډېرې پیسې لګولې بوډا پلار هم ناس داغه د خندا د وجره مالې دل به اوس ویلي چې په دی باندې یو لزر روپۍ ولکې دي وای کدا سی ورلوي چې سور لا کوله کې دې کرسي کې پټوریا کې راغورځي نو کوئی انسان یو وخت روټي صاحب کو د سره خزاني بس زر زر وای چې تاله ولولګوي دا خو کدوې بخوري بس خلاصي بشي شکر با سي چې رزق دبل پلاسو کې نه لس جوهات سراوی دا معنا درست نه دا یو وجدا ذکر کئ چې الله تعالی په لغت کې دا معنا معروف نه ده چې ګنې بال بچ مډیر نشي او امام حاکم وی تفسیر الصحابی عندنا فی حکم المرفوع امام حاکم د مستدرک مصنف دا د علم حدیث د علماء او فن حدیث علماء په فن کې اولوی ماهر دی وی تفسیر د صحابي په حکم د مرفوع حدیث کې وی تیرولو طریقه مونږ او تاسو لخی دیو جن خپل بچی چې او زه خوخ نی مجبور کوي ما وای دا لک خفقان تیر کا سبب ولت نکاو کې یا وخذ سره ازدواجی تعلقات نه ساتي نو د دواړو خاندانونو خفقان به جوړ شي کله مسله طلاق لورسیږي نو خپل بالغ بچي ها او بالغ لور بسنه کې مجبور کې وینا انا بالغ بچی نکاح مور پلار کول شي او د نابالغ لور نکام کول شي خو یو مسله زده کوي زموږ فقهای احناف ذکر کړي وای کی او پلار مشهور د پسول اختیار ته معروف ته چې د دې نکاح کې خپل مرزي ته کتلی خپل فائدې ته د لور او زوی دې نه دي کتلی مثال په تور بد عمل لري جوارګر دې نشئی دې خپل سنشي مشي کار او لاغې د وجنې د لور ور کړې نو وای دا لور چې بالغ شي نو دې ته د نکاح د فسخ کولو سره اختیار شته دا مسله فقها او ذکر زموږ یو کامل دین دی کپلار مشهور وی پسو ال اختیار باندې چې د د لور او د بچی فائدې ته ندی کتلی خپل س دنیوي مقاصد مخلو نو دا بچي او لور چې بالغ شي نو بلوغ سره سمدستي اباظي مفسرین او د نهله معنا په خوشحالي سرم کړي لکه تفسیر جواهر القرآن کې وای اے خوشحالي سر ول ورکا مہر دی ورکو دا مہر په خاون فرض وی دا بده ورکای او کو ور ان کو نو غاړه به بندې لکه مس فرض دی روزه فرض دا نو خاون چې کوم مہر باندې خزي سره نکاح کا نخری دی لرهنی ان بی گناه مریعا او بی ضررا اگر دی که قرآن سمر قیدون لگولی دی تطویب النفس مسئلہ وئی تطویب النفس مسئلہ وئی دی او سړی د زړه خوشحالی چینی کنا د ځینې وخت په خوله غره سړی وای د شرم د وجې نه نو تیب النفس شمال خوړل جایز نه دی اب ای تیب النفس باندې پوه شو اې ځینې وخت داسي کنه د چانه یې شعر واغوس یره اجازه ته نا وای کی اجازه نو کوم را باندې کوي را باندې ها بھائی نا وای اجازه ته خورا خو زړه خوشاله د بعضی معتبر خلکو دا طریقې چې په بازار را دن نشي نو خټکو وال به موسمه خټکه و خړو یو وای هغه اجازه ته خټکه مخري مالټا خوري سیو خوري پکوړو وال غریب پکوړې کوي دې یو پکوړه راواسو یو خرم دا دور معتبر سره کې دی وای چې نه مخره نه وای را باندې کوي را باندې وای اوخره ازړه کې وای الله دې زهر کا بابا نو دې دې کې توی بر نفس نشتا سنشتا بعضی بازارونو کې د بعضی ریړو والا تک مونږ چل تکي یو کسو ناغه به قیمتي شی پټي خېو بابا سبې شه اے پسته چې تا یو سی ریخي یو یو راضی دانه خوري ته خو ما خامه پوری ویله په دانه دانه خوري دي یو سیر پسته پسو کیږي ها بھائی بس داغه درځي مزدوري لاړ داغه په پټه یې خوا چاولې ولې پټه کیږي وی په سکلو اخلاصه وی کوي په خبره باندې دې کې تویب النفس نشتا زموږ د عمل د زمیدار ولې دای چې سبزیو کری کنه نو باز سره ورپسې د بوز نه مخ کې لاړ دی مالک لاله ته له تیرا او غیا کرلې د باز خلکو غوانې ساتلې میخي ساتلې بشمار بيزي او زما غو دې زره پټې نشته نو بس چې سو خلق پاسی د شوتل روړې دی یا او چې چرته ډېر بزرګ دی او ځان دنیا کې د جنت فیصله کړي نافته پس ولوي و استاد اعظم کې نوې سره وړو دا غیر د دې خېټې نو سره استې شي او ای الله دې ګنډېر کا خو یې بس خري کړي نو دې دې کې توی بن نفس نشتا نو دا شی روان نه دی خزل چاوي مہر علی نه وای کاو کوم را باندې کوي را باندې یا وای چې بس شابه جامې یې نه پلار کرا دا نه وای او ما معاف کړتی ول اول ورک هغه خه مطمئنه کا بعض خلک خو خو خو دې رو غواړي اسه جذبه کې راولي یره ابره خال یا وای نه لم مخ کې نه دغه کې نو لې اسلام والا وای شابه جذبه کې ضرورت ګوتا نه گوا اے کا وای نه لم نو ته اسلام سره لیکي نه نه لالي یې زما تا سره یو زر روپۍ دی علي زی وینالم نو کوم یاش په سیلم زما حق ده کنه نو دې تی زر زر ګوته کټ کی او ځنې خوین دې دې یاره نه ورکای دې کې توی بن نفس نشتا حدیث بتا سو لراشی نبی علیہ الصلات والسلام ته حوازن رالل چې غزوه حنین شو سو شو نو د الله حبیب ته په جرګه راغل او دا حوازن او حنین والا غسوکو چې د نبی علیہ السلام دا غرزای والدی قوم حلیمه سعدیه تاریخ داسې لیکلی الله حبیب نو تا خو قیدیان نیولی خو دې کې رضای ماسیګانی دي دې کې ستا رضای په پوګانی دي رضای ترونه دي دي رضای ماماګان دي ادام روایتو کې راغلي یو زنانه رااله داسې بدویه معلومه ده د باندونه د الله رسول علیه السلام ورته صادر وړولو او په خپل صادر کې کولا ټول خلک حیران دي چې دا څوک ده چې سردار د کائنات ورته خپل سردار وړول د رضای مور و حلیمه سعدیه په مخ په مان شي یو نه الله حبيب ورته ما خو تاسو لړې رزه صبر وکړو چې تاسو براشي قیدیان بمدل واپس کم مال بم واپس کم خو تاسو ډېر تاخير وکړو الله حبيب سورج صبر کړو تقسیم نه کول نو چې دای رانل نو مالونه تقسیم کړ او دا غیغه قیدیان هم تقسیم کړ ویوس دواړه کارونه وکړي مال مم تقسیم کړي او تاسو کې دیان مم تقسیم کړي یو خبره غوړه کوي کم شی مخخ دې چې واپس کم درلا نو د خپل منځ کې مشوره وکړو موږ مال نه غواړو موږ لکه دیان واپس کړو نو د الله حبیب ټول صحابه کرام وروختل وستا سودارون راغلی دي توبه او باسخ په مان دي زه ورته قیدیان واپس کوم تاسو کې د چا خوخی نو ورکي ا خدای ملک شوی چې تقسیم کړیو به اګه د چا خوخنی نو زبد دې تاوان ورکم نو ټول وی زمو خوخره نو د الله حبیب ورته پته نه لګي چې د چا دوی بن نفس او کنه ما ته بیان نه کول شي انا لاړ شیخ پلو خپل قبيله مشران لوه نو چې د چا خوخه نو مال ووي او چې د چا خوخه ني زبداغه تاوان ورکم پوښوي پتی برتوي مت نفس باندې هغه او باندې د الله حبيب اکتفا وکا دیو جن کله د چا د شرم د وجنه چاوي او مفتی مو شفیع رحمت الله علیه لیکلی وای کله یو سړی وفات ده او دا غې نه پس دا غمال تقسیمیږي او یتیمانان بچی فاتې دي یتیمال تقسیمول ناروا دي نزدي عالمان پکې وای ورور دا خو یتیمانان پاتې دي شو کې تقسیمای نو تر وای ز ابای دا وای دا دا تی و نفس نه ده عرف گواه ده د خدا خیرات میراتو کو حجبه او ته یتیم وای یاره سره بس جدا کېږم وای را ده ورواري صاحب بو کو جدا شکل ستاره پلار په کفن شوار خو لکونه روپو کفن جوړ کی ادا درېم او اصل وختي وا ټول جیدات په کلاړ شي قسم دې کې یتیم پت صادر کې اخلاص شو به ګټه دا نو طیب النفس بسکه دیل بغوری ک طیب النفس نی نو شی ګوره حلالیږي نا ګوره بچ د زړه خوشحالي شته کنا اک صرف زما د شرم د وجنه وی چې او دا شی والا دیو جن علماء لیکلي ګوره ځنی وخت یو معتبر سره را پاسي او س دینی دنیوي کار د خلکو لوی دور زور روا چوي اوس خلق د د د شرم او د یاره د وجنه پیسې چې دې کې توی بن نفس نشتا په خبر اور رسې دی کنا یک دینی او دنیوي چنده دا او تخپل زور استعمال او معتبر سړی نو دا چند علماء وی درست ذکر نه شری کې سلیشتا طیب النفس پکې نشتا نو طیب النفس ضروری دی علا بدا شی تا ته سکیږي روا کیږي وا وګوره طیب النفس دی وی برکت ناراضي الله حبیب تاسو له حدیثو کې براشوي باز خلق معنا غواړي وګوره چې نماز لري ما ول سور کل نو دې کې و خیر او برکت ورته و نشول شي خیر او برکت بالي چې درکون کې د زړه پسو کې د زړه په خوشاله درکې نو د دې حفاظت وکا فضل خرچ سړی او فضل خرچ زنانا او ماشوم له مور کوا چې په یو ورځ اوړاو کی اې دا غمال نه د دې خزه مال نه خود دا غي مشری تعالی پته د کدا شل زر روپۍ ورکوم نو ما خام بسنوي نو لګه لګه خرچ ورکوا اکاوی زما مال نه نو ای جنگم مو جوړوا وقولو لهم قولا معروفا دا سی باز سړی د فضل خرچه نو کدی ولا ورکل ما خام پوری سمنوی ما خام پوری سدی بای سره سره کیسه کوي او یو سړي چې د خپل زنانه د دوايي وروړي وا نو هغه ولې ویر دا خړې راخه دوايي وا وې دا چې د اخلاص کې بیا وې راغې ولې ما خو بیګا ټول اخلاص کړې بوتل ټول د شپې اس کلو نو باز سره دا چې په وړ د سوار کل ماخام ور سره سنشتہ فضل خرچ لګ لګ ورکوا غني په یو ورځ به اوخري نو د غشان بکینی وګوره د مال د حفاظت ذکر دی دی کی تاسو لمخ کی تیر مطلق مال ملعون نه دی خبره در نه یاد کنا ورتل تم کمال ملعون و نو تعالی وی ګوره مال به وقف ل ورن کی فضل خرچ ل ورن کی وګوره ځان سره یاتونو لیکي د مال د حفاظت نو دلته اهل علم د دې ذکر کړي ستا مال د حلال د دې حفاظت وکا دې په لوتا مال له نو د دې وجنه ته مسجد کې ناس دي چې زما او د بچو خرچ مشتا او کدا سني بچی دی وګی دی نو کته کې نه ناس ته در باندې نه لګي کنا ست سکون ده ته وې زه غدل ته ناس تم ایب ال ته وګی وی چې ته سوالونه کی چانا اباز علماء وای وای خزه لکه دې زرګونه روپۍ ورکل او راوي کې حساب کور سره کې بیا دې تاوالې کوي وایي خبره واره سکه په حساب دیو کو نو تاوان کړی شي شیخ رحمت الله علیه به فرمایل مولانا سید سمزان صاحب رحمت الله علیه وای سخا پار چا کې خی او که خزه دې سخړه شو بس کار به خراب دی هم بس تی غټا دا وې سکه دیو جن مسله دا سره چې خزه چې خیرات کوي نو د خاون په اجازت بکای څه پوښوي په خبره باندې دا بس کوي د خاون په اجازت بکای نو فضل خرج او تمال ما والک وی په ورځ به وړاو کی ورزقوهم فیها او خوراک ورکوي دي ته پدې کې وکسوهم جامې ورکوي نو بس خرچه په داغه نه کوا ټول علما والا کوا ځکه ما شوم دې ټول به اوړاو کی اکل نا کله سودال لیگا ګور چې دې پیسې ضایع کوي او کنه ضایع کوي دې بلوغ له پر رسیدو تاوي چې دې خو د پیسو د سمبالولو نه نو دا خو پر دې امانتو ورته حواله کا اکه تاسو دا لولې ګلو او هغه نقصان کوي اتاله معلومه شو چې عقل لا پوخ نه نو علما وي ک بلوغ لو رسیږي نو به نه ورکه اگر چې د بعض ائمه اختلاف پکشتا او جمهور دا وایي ک بالغ هم شو تعالی پته د چوڑا وایي نو می ورکوا نو ځان دی پاک وساتي اګور ته کار جوړه د بچو د رزق الله بندوبست جوړ کړي او د یتیم مالم پاتې شو دکان به سنبالو غوړي پټه او کارخانه د سخو بخارو لمړي ستاخو گزاره کی دا کارخانه او دا دکان او پټي ورته سنبال کا خصب علنا لکه تخپل کار جوړه کنا کپوی نشوي په خبره او که د بچو غم کوي د یتیم مال تسنس کیږي نو بالمعروف دا دې به وګوري چې په دې علاقه عورف کې څوک د چا دکان سنبالي سمره تنخالي نا عمر دیوالي اپ دې عورف او کلی کې چې څوک د چا ځمکه سنبالي کوي به نا غي سمره برخالي اغه عمر دیوالي کله سره گواهان هم راوړي خلکو له سترګې تورې کې ضرور غوړې راشي از دومره بزرګ او نیکم چې تاسو گواهان کوم او پیسې ور کوم خو حدو کې کړی و حساب الله کوي گواهان د دې لپاره مقرر کړي جنگ جوړ نشي پاکستان معاملې د الله سره کزه محتاج او کمالداری را ل قضا به ورکو کمالداری را ل نو قضا به ورکو وی شیخ الحدیث رحمت الله تعالی علیه محمد زکریا رحمه الله مهاجر مدنی دوی د مدرسې نه تنخواه غستا تنخواه را روان مدرس نو اخر کې ور سره الله پیسې راوسته نو د مدرسې محتمم وروغتو وې سمره کال چې ما تدریس کړې حساب وکا دا ټولې پیسې سکے تاسو دې الله لوی لوی عالمان کی کوس مکیږي نو تنخوا سلا علی اکه مو واغستا والله در کې نو ټولې سکے ها خو زموږ دی علماء یو مسله ذکر کړي زموږ دی کمزوري سره د حسان رحمت الله علیه وي کو سو کوی زب مفت تدریس کوم ولوي نه تنخواه وي تیاله به مدرسه کې ورکا وکړه بعضی چې مفت مدرسي کنه نا و نا وخت راځي او وختي وزیر کو تا ولې وای مال څه تنخواه راکې کنه پویږي په خبره باندې به کار ټول ګډ وډ دی نو دا خو معنا نه ده چې تا په تنخوا کول نو پورا راتلی او چې د الله د پاره کې نو نیمګړې کې ځنې دی په وګوره موږ اوسم دا غسکول استادانو له دعا کو د د خپل وخت نبی وختي را شي چې پیرډ در سره واله سکول استاد او به ایثار شي اذن زمانه مدرس سره دی خو یو ګنټه د سر نه وای نو بیا لکه یو بجه کتابونه ختمي نو د طالبانو له په یو پیریډ کې دوه دوه ختم کړ چې سو یو لس کېږي د کور تر رسیدل دا خیانت ده کنه یو ځل ما بعض مدرسینو له نصیحت کولو یو امی سړی ناس نا صاحب د خلینو یو قیمتي خبره راوېسته وای کم سړی چې په وخت راځي او وخت ختمېدو سره ځي وای دا خو د سکول استاد دی مدرس خو بسوي دی بناستی مدرسه کې دغه سبقونه ختم هم شول نو دې دې ناستی چې طالبان تکرار کوي کنه کوي نو نن زمانه اول مدرس ني کی بیا سي هواي اته بجې ټیم دې ونه بجې راځي نو تا خو ګره معاهده کړي د وخت پابندي به او زر یو ورځ ارچا لراځي بیا که یو بجا او دولس بجې چټي نه چې سو ګورې دې سره په یو پیریډ کې ولا دو ختم کړي اوای ور دا کتابونه نه دي دا په یو میاش کې ختمي خو زموږ دی دینی مشرانو دی له نصاب جوړ کړي چې دا به د شوال نه شروع شي او تر رجب او جمادی ثانی پورې به ختميږي اوس یو سړی ولا پشپک میاشتې کې ختم کړ د طالبان تبا کل کتابه نه کړ ای برباد کړ نو ګره هر شی سره هر شي کې به د شریعت د خبر خیال او لحاظ ساتل پکاروي ولکه دا هم ډېر ډېر ورسېږي تاسو به نه آبای دا آیات بیا وایو او د سونو برابر کې بیا راځي بای ښا اروجه د ګورو دعاګانې کوي ټول امت د پاره ا سورۃ یاسین کو ولوي نو خبره وای بای خلق مو ډېر پته ما ده